ترجمة الباب ځکه د ترجمة الباب نه وروسته مترجم له چې دی دا په تفسیر کې شروع مترجم له مرته یو دلایل مترجم له کې یوه بحیثیتي مجمعه باسي او یو په حیثیت د تجزیه وي وحیثیت مجمع باس هر مترجم له کې لا بودی وی د مطابقت چې د دلایل مطابقت وی د ترجمه الباب سره په دې دلایلو کې خو د بعد الوحي د کیفیت ذکر نشته دی ټیک د ځنې په دې خو اکثر کې نشته ددې وجې نه ځینې خلکو دا ویلي دي چې دا لفظ د بد ای ساکت کول پکارو بلکې دا چې ویل پکارو کیف وحی نو د وحی ذکر په دې ټولو دلایل کې شته خو بد اخو نشته چې په حديث د غار حرا کې قصه ده په نور کې د بد هیڅ ذکر خو نشته او د دې وینا محمد اسماعیلی تیمی وی چې مقصود په دې مقام کې بیان د حال الرحی دی که ابتداء سره تعلق وي که د زبر سره تعلق وي که د اظهار سره تعلق وي که د ابلاغ سره تعلق وي دغه تعبیر پکارو چې کیفیت د وحی ذکر کړی وي شیخ عبدالحق دهلوي دریم جواب هغه کړی دی وی مراد د بدء نه مطلق حال د وحی دی اگر چې ذکر خدا خاص دی چې بد الوحی دی خو مراد تر عام دی شیخ الهند محمود الحسن رحم الله دا غي جواب داري چې د ترجمه الباب سره کله کله مطابقت په معنا مطابقت کی وی کله تضمنی کی وی کله التزامی کی وی دلته مطابقت په معنی الزامی کې ده چې د وحی عظمت حفاظت د خطا نه د نسیان نه د تغییر نه د تبدیل نه وحی واجب الاتباع ده ایمان عمل لازم دی په خپل مطابقت دی سیندی جواب کړی دی شاه ولی الله رحمه الله هم دغه شانته جواب کړی دی چې مقصود دلته اثبات د نفس وحده مبدا ته اشاره ده چې ابتدا څنګه ده انتها او ضبط پنګوهی صاحب هم دسی وای ترجمه الباب کې چې اجزاوی نو د مترجم له مطابقت د ټول اجزاو سره نه لګي سو کلا په ملاحظه د یو جزئی وحی ذکر ده مناسبت په دې کې کافي دی خو جواب د شان او شای کشمیری دی غیر بس الوحی د دې نه فقط هغه اوله ابتدا نه ده مراده بلکې دا بدعه اضافي ده په عالم کې څنګه وحي ظاهر شوی ده دا ولنا رسول الله صلی الله علیه وسلم او به رسول الله صلی الله علیه وسلم خواص ته او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عوام ته او بیا په مکه کې او د مکې نه په مدینه کې او په کل عالم کې دا تدریبات ادا کړل اوس تجزیه ته متوجه شئ یو غرض د مصنف ته د سوق نه اصلي ورود دا یا چې اهل کتاب اعتراض کړو یسالک اهل کتاب ان تنزل علیهم کتاب من السماء سورۃ نساء کې یوسلو دو پنځه دو پنځه سمایت دی خو دوی په تا دا اعتراضونه کوي دوی د دې نه بره بره اعتراضونه کړي دي دا ملعون قوم دی دیم تحقیقی جوابو غرض د مصنف علی رحمت استدلال په ترجمه الباب سره او وضاحت په مثال سره دې ته وضاحت په مثال سره قول الله لفظ راغی او په دې مقام کې یا خلیل استناد ته مخکنی کلام ترجمه الباب سره تعلقه او د دې کلام تعلقه چې ده د دې دلایل څه ده قول الله بمفرش او یا دا غو د عطف د پاره دی دا احتمال هم لري چې دا مرفوع شي فاعل شي دل عليه قول الله عز وجل دا می احتمال لري چې دلیله قول الله دلیله هو مبتدا شي قول الله دا به خبر شي د وو تعین شو د قول د اعراب تعین شو دې کې دا تفصیل شو راتلونکي بابونه کې ورسي ډېر زین کې راځي مصنف کې دا عادت دی چې آیات په ادنی مناسبت هم دا ذکر کوي. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وضاحت په تشبیه سو په ابتدایي د نوح نو علی السلام په دې تشبیه کې عجیب عظیم بلاغت ته او دې ته ویل کې استدلال د مثال نه ګر هوایی این سفر داری دلا دامن و رهبر بگیرو پس بیا. ګر انارمی خری خندان بخر تا دی خنده ز دانا او خبر. که د دې سفر نمونې ګورې نو مخې ته دې دا هسته ایښې ده، انا اوحینا الیک ما اوحینا. زر انارمې خرې خندان بخر تا دې هدا خندا زدانا او خبر. انار چې اخلې هغه انار واخله چې د هغې دانې ښکاره ښکاري. دا ښکاره دای نوح نو ګورا نبوت به هم پیژني تعریف د نبوت هم معلوم شو زمواري نه د نبوت دا مو پیژني د موارد نبوت چې دي دا احکام تکلیفیه انذار بشارت په ابلاغ کې اذا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بقا د وحی يا دا چې د نوح عليه السلام چې ستا مشر نيکه دی اوس هم تازه دي. د نوح عليه السلام نه ابتدا وکړه دا اول پیغمبر دی چې رد شرک د پر راغلی هر پیغمبر له آیات ورکړی شي انسانانو په باندې ایمان راوړی دي انما الذي اوتيت وحي اوحى الله الي زما معجزه وحده فارجو انا اكون اكثر متابعا زما امید دې زما مرګي دې وډيري زبانی مودا وحی بجریگی ناوحی میلیو او زما امت با دا دی وحی پلاس کار کئی پالن د نبوت کار وکړي معجزه به همدا کتابي حديث کې راځي زمانہ قد صدار په هيئته زمانہ په خپل اصل هيئت راغلي ده نور ترقی نه کوي نور په زمانہ به تنزل راځي دا یاد خو دې په کچه را مات که دا خو ما ویلي وو او دا حدثنا نه متوجه شه. موږ به حیثیت مجموعات په خبرې کو به به تجزیه الحدیث کو تعبیرات مو مجمع حیثیت کې یو د تلفظ یو د سیغ الادا تحقیق عام بزمون پکاري تلفظ چې کلم دا شی و چې حدثنا الحميدي ظاهر کې درو دی حميدي کله زموږ استاد ګرځیدل دی دا حیثیت مجمع خبره شوه یا دې لري سیغ د ادا چي دي دلته حدثنا راغی عام خلق د سیغ له فرق کوي اوله مرتبه سمع او تحديث دی چې د استاد نه واوري دیمه مرتبه اخبار او قرات دی چې استاد سی وایي دریمه مرتبه قرئ عليه وانا اسمعو څلورم مرتبه د انباء ده پنځمه مرتبه مناوله کتاب ورکول شپږم مشافهه چې ملاقات کی وما کتابت یو چاته اتمه صيغه محتمله قال ذکر نهما عن عنا عن فلان عن فلان دا مرتبه اصول حدیث کې وړه دور کې ویل کیږي البته مصنف کی دا طریقه ده چی هغه ددی مراتب قائل نه دی په وسط باندې قائل دی دیو جنا مصنف علیه رحمت په سوال سما صفحه باندې باب ودا کړی مصنف دا راي چې دې شیو کې فرق نشته دا دویمه خبره ده چې بحیثیت مجمعه هر حدیث کې ویل کیږي اوس په خصوصیت سره د حدیث کې لږه خبره کوو په خصوصیت سره په دې حدیث کې مونږ ته به مخکې ډېره مشکله دا په وتره چې دا حدیث په کوم کوم زین کې دی به مونږ د یادونه خبره کوله تیر وتله به هم دا قسم بخارۍ نه چې کله راووتلې زما مخې ته ده او ستاسو دې مخې ته به هم وي، بره ورته سمه بسم الله کړې ده، بسم الله الرحمن الرحیم او انظر څلور پنځوس او بیا پسې ګوره ګوره هغه دو پورې نه وي، دا مخارج دي چې امام بخاري په دې دې ځای کې دا حدیث ذکر کړی دی. هم مسله دومره نه ده خو بهم چې کله یو مسله باندې ته حدیث راجم کې او مطالعه ولو کې غټه پیدا شو پورا سہولت شو مخارج د ذکر کړی دی دې حدیث دیمه مسله په خصوصیت د دې حدیث ما یو عام راتی عام زین کی دا د دې حدیث په حیثیت مجمع د دې حدیث دا حدیث دی د دین د اصول نه دی امام شافعی رحم الله دې ته نسب دین وایي ځکه دین چې دی یا عمل القلب دی اپنه تری یا عمل د جوارح دی بدن سے تعلق ده د تصحیح نه ده دا نسب احمد ابن حنبل وی دا حدیث ثلث د دین دی او ثلث د اسلام دی هغه هم دغه شانتی وای یو د خلص تعلق د دین هغه په دې حدیث کې ده يو د اقرا سره تعلق ده او يو د عام جوارح سره دا په اصول شو ابو داود وی دا د دین ربع ده ځکه اصول د دین چې دي تلور احادیث دي دا هم بحیثیت مجمع خبره خدای دې حدیث ته تعلق کړه تزهیم دا د حدیث نه کړی بل خبره چې د دې حدیث ته خصوصیت ته نو د وحی څخه د دې حدیث مناسبت نشته دلته خدای نه خبرې دي د هجرت خبرې او ترجمة الباب په دې باب کيف کان بد لوح دا هم حیثیت مجمع خبره ده خو دې حیثیت او کړه عام خلک وي د حدیث ابتدایي نزول چې ده په بار د مهاجرین مقیس کرا غلي لکه تبرانی کې چې راځي خو یې دا سره معلوم نشي چې دا مهاجرین او قیس څوک په یاد خبره ده کیږي خو د هجر سره حدیث تعلق ده نو تدې متبار څه سره دا غي جواب دی چې دا حديث په منزله د مقدمې د کتاب دی مقدمه چې دا ما يتوقف عليه شيء ته ویل کیږي او یا په طریقې د بصیرت سره وی نو اعمال نیت پر موقوف دي د دې وجنا محدثین دا حدیث په ابتدا کې ذکر کوي مشکار غیبو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغلی اول راتګ کې د دې حدیث خطبه ویلې و خلفای راشدین هغه هم په خطبه کې دا حدیث ویلو ظاهر کې اشکال دی چې مصنف علی رحمت خو په دې زمن کې خپل مدح وکړه چې ګنې زمانیت خري دا یو ځای چې مصنف خپل مدح نه کړی په مرتبه شکرې کې ویلې دا هم یو نقطه ده چې مصنف په مخه کې فضل نه دی ویلي حمل صلات تشهود نه دی ویلي د دې ته اشاره کوي چې را اعمال بنیت دی زمان نیت کې دا وی چې د پیغمبر اسلام سم موافقت په تر د خطبه کې ځکه هغه په حدیبیه کی په نورو ځایونو کی چه خطونه لیکل خطبی ندی ویلی. دی که دی ته هم اشاره ده چه هر معلم دا حدیث و متعلم دا حدیث و پشان دا مجاهد و دا مهاجر دی. او باچا صاحب د الله مغفرت نصیب کړي هغه به دا مباحث په ټول په يو ځای ډير رغ کول ښه دي کي دومره علمانات دي زه خو داسي نه کوم نه کم دي خبره ونيول شولا د آيات تحقيق ځان له خپ قلار به د حديث مجمعات احاديث یا تعلق دا تلفظ به څنګه راځي سیغ دا دا به څنګه بیا د دې حدیث په خصوصیت سم مجموعه خبرې اوس د دې حدیث تجزیه د دې حدیث تجزیه د حدیث تجزیه چې دا ول سند او متن ته سند چې دی، طریقه د حکایت المتن دې ته سند وایي. متن چې دی یا د متانت نه دی معنا د جداوالي متکلم اول تکلم په سند کوي به متن ترسي یا د متن ارزه دی ټیټ از مکه دام ټیټ خبره دی لکه خبره یا د متن بیز نه دی متن بیز انډه چې ماته کړی شي د هغې زېړ مقصد راوځي دې کې هم دغه شانتې مقصد وي یا د تمتین القوس نه دی تمتین القوس لینده ټیک کول دا مغه صورت دی چې په دې سره خبره ټیټ کیږي تاسو د سند او د متن وضاحت اورئ د مجمع ته اوس د سند رجال ته وره دې سند کې د د استاد حمیدی دی او دا استاد سفیان دی دا استاد یحیی بن سعید انصاری دی د هغه استاد محمد ابراهیم تیمی دی د هغه استاد علقمه ابن وقاص لیسی دی د هغه استاد عمر بن خطاب دی او د هغه استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم مصنف په حاشیه کې عنوان ورکړي مصنفین وګره مصنف نه اسماء او رجال او به به ذکر کوي لکه دغه ذکر وګره الحمیدی بزم المحمله وفتح المیم نسبت الى جده او اسمو عبد الله بن زبیر مدنی دی مکی دی دا بریلی کریم دی دو سو انیس کی وفات دی سفیان نا سفیان بن عمین دی دا هم مکی دی تابعی دی مصنف په اول کي چي کم حديث ذکر کړ نو د هغه استاد نه ذکر کړ چي هغه مکي دی. او چي کله کتاب ختموي او استاد خپل ذکر کوي نو هغه استاد به ذکر کوي چي هغه کوفي دی. دا یې هم ذکر کړی دی. خو عجیب سړی دا دی محشي چې صحابي نه ذکر کوي. د نور لپاره خو موږ په دې حاشیه اکتفا وکړو. ولې که چېرته په امتحانونو کې راشي چې سجلوا افعال عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه او محشی نه ذکر کوي داغی وجه دادا چې د صحابه و شان مستقل مستقل کتابونه دی پدې خلافت د ده لس کاله وو او شپږ مياشتي، لس نيم کاله، د ده خلافت وو. مجمعه روايتونه د ده نه پنځه سوه او دېرش نقل دي. 537 روایت راځي عمر اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات هغه تاسو بار بار اوریدلی متن الحديث متوجه شي هغه جمله څه ده فمن کان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دا جمله مصنف علی رحمت په دله سم صفحه ذکر کړی دا صالح کم باب دی بلکه قصه برای مقصد بزرگو چی کتاب الله هم دغه شانتی کوي واقع ذکر کوي نو د قصې په طریقې نه ذکر کوي بلکې د ضرورت په طریقې ذکر کوي تر ټوکړه تراواخلي بیا بل ځای کې ضرورت راشي بله ټوکړه راواخلي، بل ځای کې ضرورت راشي بله ټوکړه راواخلي. معلم او متعلم د پاره هم دا پکاري چې هغه په طریقه د تعلیم باندې پوهیږي بقدر ضرورت خبره کوي بقدر ادای مقصد خبره کوي مخاطب ته هم ګوري دا مخاطب د خبرې وزن برداشت کولی شي نه شي برداشت کولی کله کله مصنف علی رحمت دا اسلوب د استادانو د وجه نه اختیاري ځنې استادان نه مکمل حدیث اوریدلی ځنې طرف اوریدلی یو حصہ کله چې دا استاد د حدیث نقل کوي نو هغه طرف نقل کوي کله چې دی بل استاد ذکر کوي چې مکمل حدیث اوریدلی به مکمل حدیث ذکر کوي اولې جملې ته اوس متوجه شئ. انما الاعمال بالنیات په دې کې لفظ انما دی لفظ اعمال دی لفظ با دی لفظ بنیات دی وزیه علاقه البحر انما د حصر او د تاکید د تحقیق لپاره دی حصر تاکید ظاهر کې په دې مقام کې یو اشکال دی د ځان سره ملحوظ کړي چې حدیث کې حصر او تاکید څنګه قابل اعتماد پاتې کیږي ځکه چې حدیث صحیح نه دی حديث هله صحيح ګرځيدی شو چه دا عزيز وی عزيز عزيز هغه ته وی چه کم سه کم د دروات دوی او دلته خو یو راوی ذکر شوی خدای یو دی چې دا رائے د جبهي ده او دا رائے د حاکم ده عام جمهور په دې نه دی کوي حتی چې ابن حبان په جبهي باندې او په حاکم باندې سخت کړی چه دسه حدیث به چرته راشی چه هکی دو ددو نه نقل کړی وی سند کی همیشه اسنینیت چلی دلی خود ابن حبان دارت بیزی دی ځکه بې ځای دی چې محققین عزیز هغه ته وایي چې د دوه نه روات کم شوی نه په زیاتې شوی نه زیاتې شي کله کله به تاسو د بعضی مشایخ ناوري چې د بخاری اولنې حدیث غریب دی هلته ترمذی کې به تاسو بار بار اورئ حدیث حسن دی او صحیح دی او غریب دی صحیح د غریب مقابل دی او استادان وایي چې د بخاری اولنې حدیث غریب نو څنګه ته به صحیح البخاری ویل کی سوال پوښ لري دا غي جواب دی چې ورو یو هغه غریب دی چې دا غي تعلق ده د تعدد رواس را یو هغه غریب دی چې په معنا د شاز دی شاذ کی مخالفت د ثقه د اوصاف نه دی یو هغه غریب دی چې په مقابله په معنا د منکر راځي هر کې مخالفت د ضعیف د قوی نه وي دلته بخاری کې چې غریب راځي نو په معنا د دې راځي چې روایت متعدد نه وي هغه غریب نه مراد کوم چې شاذ وي کوم چې منکر وي خیر انما پاره د تحقیق دی بس په دې انما باندې ورغلم په تجزیه کې په کوم ځای ورغلم زئی